الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده طب او اسلام ده سلسله دوهمت ستة محترم ورونو د طب او اسلام د سلسلې په اوله پته کې موږ هغه موضوع بیانول چې شیخ عبدالمجید د میکروبو و متخصص دنمارکی ډاکټر ته ویل که ته د یوه ښار امیر یې او په هغه ښار کې د طاعون مرض نشر شي ته څه کوې ډاکټر یې په جواب کې ویل زه پر دغه ښار پولیس راګرځوم چې نه څوک ورسي او نه څوک ځینې راووځي او ډاکټر د دغه خپل اجراآتو د صحت او پر ځای بلولو دپاره علمي او طبي دلایل وویل او بیا په آخر کې محترم شیخ عبدالمجید دا پوښتنه ځینې کوي چې تر څه وخته به دغه خلک په دغه ښار کې پاتې وي نه به ځینې راوځي ډاکټر ویل تر لږو ورځو پورې او بیا د دغه جرثوم سلوک تغیر کوي دغه میکروب او د د نوی جیل هغه د سرایت او نقلیدو خاصیت د لاسه ورکوي هغه خاصیت چې مرض یې و نورو ته نقلاوه د بینه دي پس له یو څه وخته دغه میکروب غیر ساري ګرځي او بیا ضرر نه رسوي نو په دغه صورت کې په دغه طاعوني ښار کې د یو څه مودې د پاره د دغه ښار د خلکو پاتې کېده ښه او بهتر دی تر څو چې دغه میکروب آرامیږي او هغه د سرایت خاصیت او صفت کم چې د وبا سبب ګرځي د لاسه ورکوي او په دغه شکل سره دا مرض بیرته ورکیږ نو د دغه طاعون د پاره ښه او بهترین علاج داسو چې موږ پولیس راولو او پر دغه شار را وګرځو چې په دغه واسطه د دغه شار څخه د خلکو وتل او ورننوتل منع کو سبحان الله ښه متوجه سي چې زموږ د دین عظمت او حکمت در معلوم سي د اوسنی عصر پرمختللی علم او تمدن په خپل حساسو آلاتو او لابراتوارو دغه موضوع اوس پس له ډیرو څېړنو او تجربو په دغه دقت سره کشفوي خو زموږ دین خو زموږ د دین لارښود څوارلس سوه کاله د مخه په هغه وچ ریګ او صحرا کې چې نه تمدن وو نه علم نه لابراتوارونه و نه طبي درسونه او فاکولتې دغه موضوع په ډیرو ساده الفاظو کې بیان کړې ده او فرمایي که مو په یوه مځکه کې د طاعون د نشرېدو واورېده مورځي او که په هغه مځکه کې واست مه ځینې راوځي په والله دا کلام د بل چا د طرفه نسی ویل کېدلی بې له دې څخه چې هغه دې نبي مرسل وي او او وهغه ته د هغه چا د طرف ورښول کیږي چې د ټول عالم او کائناتو خالق دی شیخ عبدالمجید وای ما د ډاکټر هنورد لارسون څخه پوښتنه وکړه چې د انسان په بدن کې هغه کم هغه کم اعضا دي چې غالبا د هغو په واسطه سره انسان ته مرض ورنقلیږي ډاکټر ویل زموږ پر لپسې څېړونو دا موږ ته ثابته کړې ده چې و انسان ته ډېر مرضونه د ده د لاسو د لارې ورنقلیږي ځکه انسان په دغه لاسو سره اجسام مسحه کوي د نورو انسانانو څخه یې مشلوي قسم قسم شیان په نیسي ځکه لاسونه د انسان آله ده پاک او طاهر شیان پنیسی نجس او ککړ شیان پنیسی او په قسم قسم حالاتو کې استعمالوي د مریضانو او جوړو خلقو سره مصافحه پکوي او داسې نور ډیر کارونه او دغه نوکان تر هغو لاندې جروف دي چې د میکروب د پټېدلو دپاره ښه مناسب ځایونه دي نو ځکه په شفاخانو کې ډاکټران د لاسو پر پریوللو ډیره زیاته سختی او تاکید کوي او څو څو ځله پاکوي مګر کم وخت چې بیا ډاکټر د عملیات و کوټې ته ننوځي هلته نو د لاسو خاص پاکول حتمی او ضروری دي او خامخه باید تعقیم سوي د سکلې په لاسو واغوندي چې دغه عملیات په امن او سلامتیا سره پای ته ورسیږي مسلمان ورونو موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لارښوونه دا ده چې هر ورځ باید پنځه واره او دس تازه کو او اولا باید لاسونه د اوبو تر لوښي د باندې درې واره پاک پریمنځو یعنی اول باید اوبه د یو بل شي په واسطه د اوبو د لوښي څخه راواخلو او لاسونه تر لوښي د باندې پریمنځو او بیا نو دغه پاک لاسونه د اوبو پر اخیستلو کې استعمالوو ما ویل ښه یا دکتور د میکروب د ننوتلو بل مدخل یا لار کم ځای دی ډاکټر ویل جهاز تنفسي هغه چې د دباندې څخه هوا اخلي ما ویل بیا کم ځای دی ویل خوله خوله هم د میکروبو د ننوتلو د پاره مدخل دی او هم د میکروبو د نشو د نشو نما د پاره مناسب ځای دی دغه رنګ سترګې او غوږونه او ټول هغه ځایونه چې د انسان د بدن څخه لس او ښکاره دي لکه پښې لاسونه چې عادتا په کالو نوي پټ دغه ټول ځایونه ډېر ودې ته آماده دي او یا د دې قابلیت لري چې میکروب دي د دوی د لارې و انسان ته ورنقل سي نو ما ورته وویل یا دکتور ته اوس مهرباني وکړه زه ستا و حضور ته اودس تازه کوم او ته به ووینې چې یو مسلمان هره ورځ پنځه واره څه عمل اجرا کوي نو مې لاسونه پرېولل په خوله مې اوبه ولغړولې خوله مې پاکه کړه په پزه مې اوبه ولغړولې درې واره مې مخ پرېولی لاسونه مې پرېوله پر سر او غوږو مې مسحه وکړه مسحه نه پرېولل او بیا مې پښې پرېولې ډاکټر ویل په دې کې هیڅ شک نسته چې دغه عمل هغه مدخلونه او لارې پاکوي کم چې ممکن د هغو لارو څخه جراثیم ننوتلي وي او یا ننوځي زموږ شیخ عبدالمجید الزندانی وایي و دغه او داسه ته مسواک هم ور اضافه کړه طب دا ثابته کړې ده چې د عراق لرګی هغه چې مسلمانان د مسواک د پاره استعمالوي په هغه کې د خلې د میکروبو د پاره یو وژونکې ماده موجوده ده چې قوت یې دوه چنده د هغه مقاومت یا قوت دی چې د غاښو په کریمو کې موجود دی یعنی د میکروبو ضد کومه ماده چې د غاښو په کریمو کې سته هغو نه دوه واره په مسواک کې موجوده ده ته کولای سې چې دغه تجربه په خپله وکړې هر التهاب چې د په غاښو کې وي د عراق یو تازه او تند مسواک استعمال کړه د دغه التهاب او میکروب د پاره به هغه قاطع علاج وویني ورونو زموږ لارښود رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم موږ ته لارښوونه کوي حتی د غاښو کامل طب راشي هغه چې د انسان پر صحت تاثیر اچوي تاسو پوهیږئ چې د خولې پریولل د مسواک استعمالول د ډیرو مرضو څخه ساتنه او وقایه ده او د دغه مضر جراثیمو وژنه ده نو ما ویل یا دکتور ایا په دې می پوهولای سي چې پر غوږو ولې مسح کیږي او نه پرولل کیږي ډاکټر ویل دا معلومه سوې ده هغه کسان چې په کوچنیوالي همیشه لمبېدل او په اوبو کې او بازی کول دوی په دننه غوږو کې التهابات لري که و دغه منطقې ته اوبه ورننوځي هلته د میکروبو د نمو دپاره فرصه او موقع مساعدیږي او د همیش دپاره په غوږو کې التهابات پیښیږي نو ځکه هغه ښه طریقه دا ده چې غوږونه نه پرېولل سي بلکې فقط مسح سي سبحانك يا رب نو موږ په دغه او داسه سره هغه لوی مدخلونه یا هغه لوی لارې پاکوو کم چې د هغو لارو څخه دغه عالم چې موږ یې نه وینو زموږ بدنو ته را داخلیږي چې دا پر موږ د الله عزوجل فضل او احسان دی ورونو یوازې دغه ذکر سوي فواید د اوداسه حکمتونه نه دي بلکې په اوداسه کې نور هم ډیر زیات حکمتونه سته خو موږ دلته د اوداسه یوازې هغه حکمتونه بیانوو چې چې په عالم الجراثیم یا د میکروبو په عالم پورې تعلق لري او د هغه دقیق کائناتو په عالم پورې تعلق لري چې په سترګو نه لیدل کیږي او بیا ما پوښتنه ځینې وکړه چې ښه یا دکتور که ته مسافر وې او اوبه نه وې در سره فقط دونه لږ اوبه در سره وي چې ته د چښلو ضرورت ورته لرې او ته وایې چې دغه میکروبونه هر وخت او په هر ځای کې سته چې زموږ پر جسم او بدن حمله کوي او موږ باید خامخا خپل بدنونه په مستمر او همیشنی ډول سره پاک وساتو نو اوس چې اوبه نسته آیا یوه بله داسې داسې طریقه سته چې په هغه سره موږ دغه جراثیم پاک او ایسته کړو خپل اجسام د دغه حمله کوونکي جراثیمو څخه پاک کړو ډاکټر چپ سو ما ورته وویل زموږ سره یوه طریقه سته چې اوس به درته بیان کم څه خیال او نظر دې دی که موږ یو څه پاکې صفا نقي او تازه خاورې راواخلو او بیا پر دغه خاورو لاسونه ووهو او بیا لاسونه داسې وڅنډو چې دغه خاورې ځینې ولویږي د دغه خاورو څخه فقط یو نازکه طبقه زموږ پر لاسو پاتې سي او بیا په دغه لاسو سره خپل مخ او لاسونه مسح کو څه فکر کوي آیا په دغه عمل سره به موږ هغه موجود میکروبونه نوي کم کړي او د هغو د نمو مخه به مو نوي نیولې ډاکټر ویل د ډاکټرانو په نیز دا د معلومو او ثابتو خبرو څخه ده چې پاکي او نقي خاوري ورونو پاکي او نقي خاوري لکه څنګه چې الله عزوجل د تیمامه په آیات کې فرمایي سعیدا طیبا نه هغه خاوري چې په عامو ځایو کې وي لکه مجاري یا تر درختو لاندې هغه چې بول او انبار په ګډ سوي وي یا بلکې هغه خاوري چې پاکي تازه نقي او د دغه ځایو څخه لري وي دغه سي خاوري هغه مریضون کې جراثیم استکوي او وهغو ته د نشو نما اجازه نه ورکوي نو کم وخت چې دغه پاکو خاورو څخه یو نازکه طبقه پر مخ ولویږي نو هغه مضر میکروبو ته اجازه نه ورکوي چې د بدن په دغه حساس ځایو کې دي نشو نما وکړي سبحان الله وروڼو اوس به د خوړلو و موادو ته راسو څرنګه چې په خوراکي شیانو کې حیوانات یا د حیواناتو غوښې زموږ د بدنو د پاره د میکروب او جراثیمو لوی مصدر او منبع بلل کیږي نو خود د حیواناتو د حلالولو موضوع ډیره مهمه او د اهمیت ډکه موضوع او مسأله ده د پاره د دې چې حیوانات د هغه ضررمنو موادو څخه پاک او خالص او زموږ ماحول داسې وګرځي چې هلته میکروب او جراثیم وده او پرورشت نسی کولای نو شیخ عبدالمجید وای ما و هغه ډاکټر ته وویل یا دکتور په مړ سوي حیوان کې څه نظر او فکر لري یعنی هغه حیوان چې په خپل مړ سوی وي چې په عربي کې میته ورته ویل کیږي د هغه د غوښو په خوړلو کې څه نظر او فکر لري ډاکټر ویل میته د میکروبو ګدام او خزانه ده میته د ضررناکو موادو ګدام دی او زموږ د اروپا قانون د ډېرې مودې راهیسې د مړه حیوان د غوښو خوړل منع کړي او حرام کړي دي ما ویل د میتې یا مړه سوي حیوان د غوښو خوړل د یو زر څلور سوه کلو راهیسې منع دي خو تاسې هغه وخت میته حرامه کړه چې جراثیم او میکروبات مو کشف کړه او هغه وخت مو میته حرامه کړه چې د دغه میکروباتو اثر مو کشف کړي مګر زموږ په دین کې میته تر دغه کشفیاتو د مخه حرامه وه ما ویل ښه یا دکتور که زه یو ګرام وینه واخلم او یو ګرام غوښه واخلم او دواړه جلا جلا په یوه ځای کې کښېږدم او بیا پس له درې څلور ساعته وغواړم چې هر یو د دغه وینو او غوښو څخه د خوراک دپاره استعمال کم ته په دغه کې څه نظر لرې او په دوی کې به میکروبات څنګه او څونه وي ډاکټر ویل هر څه چې وینه او د هغې خاصیت دی وینې ته خو ګای وختي مریضونکي میکروبونه د هغې چړې په واسطه ورنقل کیږي کم چې په هغې سره دغه حیوان حلال سوی دی دا یو ګای وخت د هوا څخه میکروب په ګډیږي ګای وخت دغه د حلالېدو د مځکې او د هغې د شاوخوا څخه میکروب ورنقل کیږي خاصتا که بیا دغه حلالېدل په صحرایي ژوند کې وي ځکه په صورت عموم سره هلته حلالېدل په داسې ځایو کې کیږي چې هلته د نورو حیواناتو فضولات موجود وي هلته ماحول ککړ او ملوث وي مګر په پیشرفته سلاخانو کې تعقیمات موجود دي او ډیر دل و وینو ته د هغه د مخنی حلال سوی حیوان د وینو څخه میکروب ورنقل کیږي یعنی په هر صورت کې وینه د دې څخه نسی خلاصېدلای چې میکروب دی ورنقل نسی ښه کم وخت چې د میکروب یو عدد و وینې ته ورنقل سي نو هر میکروب په هر نیم ساعت کې یو بل میکروب زیږوي نو که موږ په دغه یو ګرام وینه کې د شروع څخه زر میکروب موجود وبولو حال دا چې میکروب په اوله مرحله کې په زرو موجود وي خو موږ به د زرو څخه را شروع را شروع کو نو که موږ ووایو چې په دغه یو ګرام وینه کې زر میکروب موجود و پس له نیم ساعته دوه زره کیږي او پس له یو ساعته څلور زره کیږي پس له یو نیم ساعته اته زره کیږي پس له دوو ساعتو شپاړس زره کیږي پس له دوه نیم ساعته دو دېرش زره کیږي پس له درې ساعته څلور شپېته زره میکروب ځینې جوړیږي او پس له درې نیم ساعته په دغه یو ګرام وینه کې په ویل... په میلیونو جراثیم موجود سي او جراثیم اصوات لري چې د هغو په واسطه حرکت کوي کم وخت چې د می... د کم وخت چې د وینې سطحه وخوري بیا نو کښته ستا کیږي او بیا تر هغه کښته تر څو چې ټوله وینه په میکروب ډکه سي پر دغه جراثیمو سربیره وینه اصلا په وینه کې په خپله جراثیم سته او د غرنګ په خپل په وینه کې زهري مواد موجود دي کم چې د دغه حیوان په جسم کې موجود و لکه بولینا او هغه نور فضولات کم چې د جسم څخه د باندې راوتل نو دغه ټول هغه شیان دي چې د وینې څخه داسې شی جوړوي چې د انسان وصحت ته ضرر رسوي نو که انسان وغواړي چې وینه وچښي یا یې وخوري دا د ده د صحت دپاره مضره او غیر صالحه ده ورونو د وینې د میکروبو او ضررو په باره کې ډېر مفصل بیانات شته چې د وخت د لحاظ په خاطر تر هغو تېرېږم ښه دا خو وینه سوه هغه یوې ټوټې غوښې ته څه پیښیږي وینه خو فقط د میکروبو ډکه سوله د میکروبو ګدام او خزانه سوه مګر هغه یوه ټوټه غوښه یو ګرام غوښه چې موږ ایښې وه هغې ته څه پیښیږي ډاکتر ویل هر څه چې غوښه ده د هغې پر سطحه جراثیم لویږي د دغې سطحې څخه خوراک کوي خو تر سطح لاندې سخته او کلکه طبقه ده چې جراثیم په خپل اصواتو په هغه کې حرکت نشي کولای دغه سخته طبقه اصوات نه پریږدي چې ور داخل سي نو میکروبونه خپل غذا د دغه سخت طبقه څخه خوري خو غذا پر کمیږي او میکروب مري میکروب نشي کولای چې په هغه ذکر سوي سرعت سره تکاثر او تناسل وکړي او بیا د پخېدو په وخت کې دغه غوښه مینځي چې په دغه پریولولو سره د میکروب ډېره حصه د بینه ځي او بیا په پخېدلو سره پاته میکروب د بینه وړل کیږي دا خو د وینې او د غوښې په مابین کې فرق شو چې غوښه د میکروب څخه خلاصه ده او وینه د میکرو یوه ټوټه میکروب دی شیخ عبدالمجید وای ما ویل ښه یا دکتور د خنزیر د غوښو په باره کې څه نظر لري او څه وایي ډاکټر ویل دغه اوس زه په خپل وطن کې د خنزیر د غوښو د خوړلو په متعلق معرکه او مبارزه لرم دغه اوس ما په خپل وطن کې یو داسې معرکه شروع کړې ده چې باید د خنزیر غوښه و نه خوړل سي دا ځکه چې ما یو ډیر نوې جرثوم کشف کړی دی چې و دغه جرثوم یا میکروب ته یارسینا ویل کیږي او دغه جرثوم بې له خنزیره په بل هیڅ شي کې نه پیدا کیږي او دغه جرثوم د تودوخې په ډیره کښته درجه کې هم ژوند کولای شي او کوي حتی چې تحت صفر څلوېښت درجه یخ لا هم تاثیر نه پر کوي او په دغه میکروب ډیره اندازه اروپایان اخته کیږي او اخته دي ډیر اروپایان چې د عمود فقري او مفاصلو په امراضو او دردو اخته دي سبب یې دغه یارسینا میکروب دی دغه چې ما کشف کړی دی او دغه اوس زه د خنزیر د غوښو د خوړلو پر ضد د مبارزې مشرتوب پر غاړه لرم شیخ عبدالمجید وایي د نوموړي ډاکټر تر دغه ذکر سوو تشریحاتو وروسته ما د خنزیر د غوښو هغه نور ضررونه هم ورته بیان کړه چې خنزیر د خبیثترین انواع میکروباتو ګدام دی او په خنزیر کې سربیره پر میکروباتو خبیثترین نوع د چنجانو موجوده ده بلکې د خنزیر د جسم ترکیب په خپل ځان کې د انسان د پاره ډیر ضررناک مواد لري ورون که زه وغواړم چې د طب د لحاظه د انسان د پاره د خنزیر اضرار بیان کم باید د هغه د پاره جلا فتا ټیپ کړسي خو په اختصار سره وایم چې د خنزیر د غوښو په خوړلو کې سربېره پر دغه میکروب چې مارسینا ورته ویل کیږي یار سینا ورته ویل کیږي دغه نور امراض هم موجود دي اول تینیا سولیم دوهم تریکینا اسبریلا اسبیرال دریم متعفن جراثیم څلرم بارا تیفور پنځم بالنتیدیم قولون دا ځینې هغه امراض دي چې د پخوا څخه په خنځر کې کشف سوي دي چې تفصیل یې زموږ په دغه اوسنۍ سلسله کې نه ځایږي او اوس هلته په ځینې اروپایي ښارو کې داسې حوزې یا داسې ټولنې جوړې سوي دي چې د خنځیر د غوښو د خوړلو سره محاربه او مبارزه کوي دا خو خنزیر اول میته و بیا وینه و اوس بیا خنزیر شه شیخ عبدالمجید وای ما ویل شه یا دکتور د هغه حیوان د غوښو په خوړلو کې څه وای چې په خپه سره وژل سوی وي ورونو په یاد یې ولرئ هر هغه حیوان چې په خپه مړ سوی وي هغه ته په عربي کې منخنقه ویل کیږي ډاکټر ویل کم حیوان چې په خپه سره ووژل سي زموږ د اروپا قوانینو اوس د دغه حیوان د غوښو خوړل حرام کړي دي دا ولې ډاکټر ویل دا موږ کشف کړه دغه حیوانات چې په خپه سره مړه سوي وي او بیا د فارمو څخه راوړل کیږي د دغو حیواناتو امراض د انسان د صحت سره علاقه لري ما ویل دا څنګه ډاکټر ویل د حیواناتو په پوندو یا غلیظه کلمو کې یو دیوال یا جدار موجود دی چې دغه دیوال ترڅو چې حیوان ژوندی وي نه پرېږدي چې د پوندو کلمو یا امعای غلیظه څخه کم چې هلته فضله مواد موجود دي جراثیم او میکروبات د حیوان و ویني او جسم ته نقل سي یعنی دغه په کلمو کې چې موږ دیوال وایو دا په حقیقت کې یو حاجز او معنی دی ترڅو چې دغه حیوان ژوندی وي دغه دیوال یا حاجز نه پرېږدي چې د پوزله موادو جراثیم او میکروب د کلمو څخه ووځي او د حیوان په وینه یا جسم دې ګډ سي ورونو دا خو در معلومه ده چې امعای غلیظه یا پوندې کلمې د ضررناکو جراثیمو ګدام دی خو الله عز وجل په دغه کلمو کې داسې یو حاجز او مانع پیدا کړی دی چې نه پریږدي چې دغه جراسم دې د دغه کلمو څخه د حیوان و جسم او بدن ته ورنقل شي چې دغه حاجز زه په خپل بحث کې په دیواله سره یادوم او دیوال یې بولم اصلا دیوال نه دی په سترګو نه لیدل کیږي خدای او قدرت دی چې الله عزوجل په کلمو کې اخیږي نو زه دغه قدرت دغه حاجز دغه مانع د دیواله په نامه سره یادوم دغه رنګ الله عزوجل یو بل دیوال د وینو پر رګو کې پیدا کړی دی چې هغه بیا نه پریږدي چې د وینې څخه د جراثیم و غوښې ته نقل سي نو کم وخت چې حیوان خپه سي دی په بطې یا زندنی مرګ سره مري او خطر هم د دغه ځای څخه شروع کیږي په ځنډني مرګ کې د امعای غلیظه د دیواله مقاومت د بینه دی او هغه ضررناک جراثیم د امعای غلیظه تر دیواله وویني او هغه نږدې غوښو ته ورتیریږي څرنګه چې حیوان نه دی مړ او وینه په جریان کې ده نو دغه جراثیم د وینې د دوران سره و ټول بدن ته نقلیږي نو د وینې د دوران په واسطه دغه جراثیم د امعای غلیظه د منطقې څخه د حیوان پر ټول بدن توزیع او ویش او ویشل سي او د غرنګ هغه دیوال یا حاجز چې د وینو پر رګو کې موجود وو د هغه مقاومت هم ضعیف سي نو دغه جراثیم د وینې څخه وغوښه ته ورنقل سي چې په دغه صورت کې د حیوان ټول جسم او ټوله غوښه د ضررناکو موادو او خطرناک جراثیمو لوی ګدام او مستودع وګرځي د حیوان صحت ورنیست او نابود کی او بیا نو دغه حیوان مړ سي او د حیوان د مرګ معنا یعنی د دغه حیوان په جسم کې ډیر لوی خطر موجود دی شه دا خو منخنقه سوه ما ویل د موقوزه په باره کې څه نظر لري ورون موقوزه وهغه حیوان ته ویل کیږي چې په وهلو ووژل سي نو زموږ شیخ د ډاکټر څخه پوښتنه کوي چې د موقوزه په باره کې څه نظر لري یعنی یو حیوان وهل کیږي وهل کیږي ترڅو چې د دغه د دغه وهلو په واسطه او یا په دغه وهلو کې مړ نو زموږ شیخ محترم عبدالمجید وایي ما و نوموړي ډاکټر ته وویل د موقوزه په باره کې څه نظر لري ډاکټر ویل موقوزه هم لکه منخنقه په بطیء یا تدریجي مرګ سره مري او هر څه چې و منخنقه ته پیښېدل موقوزه ته هم هغه حالت پیښیږي خو پر هغه سربیره کومه ضربه چې پر دغه حیوان واقع کیږي دغه د وهل سوي ځای د موي اوعیه یا د وینې رګونه او جسمي خلایاوي کوټل کیږي نو د وینو ترکیب د خلایاو د ترکیب سره ګډ او خلط سي چې دلته نو زهرناک او مضر تفاعلات پیښیږي نو ځکه موږ د وهلو پر ځای تورم او پاړسوب یو د دغه تورم یا پاړسوب د پیښېدو سبب د دغه مضرو کیمیایی تفاعلاتو وجود دی هغه کیمیایی تفاعلات چې زهرناک مواد ځنی جوړیږي او دغه سموم د هغه تسلخ سره کم چې د وهلو په واسطه د حیوان په جسم کې شقوق پیدا کړي دي و جراثیمو ته د هجوم او حمله اجازه ورکوي نو دلته جراثیم سره یو ځای سي او د غرنګه په داخل کې امعای غلیظه یا پوند کلمه هغه خپل مقاومت د لاسه ورکي نو جراثیم و ټول بدن ته نقل سي او حیوان ته هغه حالت پیښ سي کم چې و منخنقه ته پیښېدی نو په دغه وجوهاتو سره د دغه حیوان جسم چې د وهلو څخه مړ شوی دی د ضررناکه او خطرناکه میکروبو ګدام وګرځي او خوړل د انسان د صحت لپاره خطر او ضرر ګرځي ښه دا خو موقوزه سوه د متردیه په باره کې څه وایي ورونو متردیه و هغه حیوان ته ویل کیږي چې د یو ځای څخه راولویږي او مړ نو زموږ شیخ د نوموړي ډاکټر څخه د متردیه په باره کې پوښتنه وکړه ډاکټر ویل په متردیه کې عینا هغه شی پیښیږي کم چې په موقوزه کې پیښیږي یعنی هغه چې د یو ځای څخه رالویږي او مري دا په مثل د هغه ده چې په وهلو کې یا د وهلو په واسطه مري هغه ځای چې په لویدلو کې پر مځکه یا ډبره مشلې په هغه کې هغه کوټل او تمزق پیشیږي او دغه حیوان هم په بطه او تدریجي مرګ سره مري او که بیا هم په بطه مرګ سره نسی مړ بلکې د لویدلو سره یو ځای مړ سي په دغه صورت کې هم ډیر ژر د دغه حیوان په جسم کې جراثیم نشریږي نو ځکه موږ وینو چې د دغه حیوان د جسم څخه ډیر ژر تعفن او بدبویي پورته کیږي دا د دې دلیل دی او د دې علامه ده چې په دغه حیوان کې ضرر او خطر موجود دی ښه دا خو متردیه سوه په نتیحه کې څه نظر لري ورونو نطیحه و هغه حیوان ته ویل کیږي چې د بل حیوان د طرفه ووهل سي او مړ سي ډاکټر ویل دا هم یو قسم وهل دی خو دغه وهل تر هغه نورو وهلو خطرناک دی ځکه غالبا چې یو حیوان وهل کوي په خپلو ښکرو سره وهل کوي او غالبا دغه وهل یې په نس په کلمو او د بدن په کښته حصه کې وي نو په جراسمو لړلی ښکر د وهل سوي حیوان په وینه نه نوځي او بیا وهل سوی حیوان د دغه وهلو په نتیجه کې مړ خو د مخه تر مرګ دغه ملوثه یا ککړه وینه د ده په ټول بدن کې توزیع او وویشل سي او بیا مړ سي ښه دا خو نتیحه سوه او هغه حیوان چې یو بل درنده حیوان یې څیرې کړي او بیا مړ سي په هغه کې څه وایي ډاکتر ویل هغه حیوان هم دغسې دی لکه نتیحه ځکه د سیرونکي یا درنده حیوان منګولي او نیشونه په جراسمو ډک کم وخت چې دغه حیوان په جسم کې کې شخ کې یا نه نه باسي دغه د منګولو او نیشو میکروب د حیوان د وینو سره ګډ سي او دغه حیوان هم په بطه او تدریجي مرګ سره مري او جراثیم یې د وینو د جریان په واسطه په ټول بدن کې وویشل سي د د بدن هم د جراثیمو او میکروبو ګدام وګرځي ښه یا دکتور که کم حیوان ته یو د دغه حالاتو څخه پیښ سي مثلا خپه سي یا ووهل سي یا د لوړ ځای څخه ولویږي یا د بل حیوان د طرفه په ښکرو زخمي کړ سي یا د یوه څیرونکي او درنده حیوان د طرفه څیري سي او تر مرګ د مخه موږ حلال کو بیا یې غوښه څنګه ده ډاکټر ویل دغه حلالول هغه اساسي مصدر او طریقه ده چې د میکروب د نقلیدو مخه نیسي ځکه هغه چې جراثیم نقلوي هغه ویني دي او کم وخت چې حیوان حلال سي د هغه د هغه ویني څخه چې د دغه حیوان په جسم کې تکاوه او د او د جراثیمو د نقلولو سبب وي پاک او خلاص زموږ فاضل او محترم شیخ وایي د دغه بحث په آخر کې ما و ډاکټر ته د الله عز وجل هغه قول تلاوت کړي کم چې د سورة المائده په دریم نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما زكيتم اول به د تلاوت سوی آیات شریف ترجمه وکړو الله عزوجل فرمایي حرام کړه سوی دی حرام کړه سوی دی پر تاسو خوراک د مړ سوی حیوان میته او د بهیدون کې ویني دم او د خنزیر د غوښې لحم الخنزیر او د هر هغه حیوان چې بیل الله عزوجل څخه د بل چا پر نامه حلال کړی سي او د خفه کړه سوي حیوان منخنقه او د وحل سوي حیوان چې په لرګي یا بل شي سره ووهل سي او بیا مړ سي موقوذه او د هغه حیوان چې د لوړ ځای څخه ولویږي متردیه او د سری سوي یا زخمی سوي حیوان هغه چې بل حیوان یې پشکرو ووهي النتیحه او هغه حیوان چې نور جناوران خوړلی وي وما اکل السبع مګر د دغه حیواناتو خوراک هغه وخت روا دی چې تر مرګ د مخه یې حلال کړي چې دغه د حلالوالي حکم د دغه پنځو قسمو د پاره دی چې هغه منخنقه موقوذه متردیه نطیحه او هغه چې درندګانو خوړلې وي او حرام دی خوراک د هغه حلال سوي حیوان چې پر بوتانو حلالیږي د آیات اخر شریف داسې وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق او حرام دی خوراک د هغه حلال سوی حیوان چې پر بوتانو حلالېږي ورونو الله عز وجل په دغه آیات شریف کې د لس قسمه شیانو خوړل حرام کړه چې البته ځینې یې د انسان و صحت ته ضرر رسوي او ځینې یې و اسلامي عقیدې ته ضرر رسوي هغه چې د انسان و صحت ته ضرر روي ضرر رسوي هغه اته شی دي اول میته یعنی هغه حیوان چې بې له حلالېدو په خپله مړ دوهم الدم وینه دریم لحم الخنزیر د خنزیر غوښه څلرم منخنقه یعنی هغه حیوان چې په خپه سره مړ شي پنځم موقوزه یعنی هغه حیوان چې د سوټي یا بل شي په وهلو مړ شي شپږم متردیه یعنی هغه حیوان چې د لوړ ځای څخه ولویږي او بیا مړ شي اوم نطیحه یعنی هغه حیوان چې د بل ښکرور حیوان د طرفه په ښکرو ووهل سي او مړ سي اتم هغه مړ حیوان چې د نورو جناورو حیواناتو د طرفه خوړل سوی او بیا مړ سوی وي د دغو اتو قسمه د دغو اتو قسمو حرام سوو خوړو څخه هغه اول درې قسمه مطلقا حرام دي چې د حلالوالي دپاره یې هیڅ لار نسته او وروستني پنځه قسمه حیوانات که تر مرګ د مخه حلال کړه سي بیا یې خوراک حلال او روا دی محترم ورونو که یو وار بیا زموږ د محترم شیخ عبدالمجید او ډاکتر پوښتنې او جوابونه واوري نو به ښه پوه چې د دغه آیات شریف تر شا څونه علم پروت دی دا ټول د انسان د صحت د ساتلو د پاره او تاسو ته ښه معلومه ده چې انسان په ډېره اندازه سره خپل غذا او خواړه د دغو حیواناتو څخه حاصلوي نو ځکه الله عزوجل موږ د هغه حیواناتو د غوښو د خوړلو څخه منع کړو کم چې زموږ صحت ته ضرر رسوي اوس خو پوه سوه چې د دغه منع څخه مقصد او هدف څه شي ښه موږ د میتې یا د مړه حیوان د غوښو د خوړلو څخه منع یو همدارنګه د وینو د خوړلو څخه منع یو خو هلته دوه قسمه میته سته او دوه قسمه وینه سته چې هغه د دغه حکم څخه مستثنا دي خوړل یې جائز او روا دي لکه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حدیث شریف کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای زموږ د پاره دوی میته او دوی ویني حلال سوي دي ملخ او ماهی اینا او تور ورون زموږ د پاره د دوه قسمه میتو او دوه قسمه وینو خوړل حلال او روا دي یعنی دوه حیوان دي چې د هغو د وحلالېدو ته ضرورت نشته او بې له حلالېدو چې مړه سي خوړل یې حلال دي چې دغه دوه ملخ او ماهی دي او دوه قسمه وینه ده چې خوړل یې حلال دي لکه انه او تور انه عبارت د یوې عضو څخه دی چې په هغه عضو کې خورا ډیر د وینو تجاوف موجود دي یعنی ټوله انه په خپل ځان کې د ننه د وینو کڅوړې لري نو ځکه چې ته انه را واخلې او پرې کوې د هغې څخه وینې را بهیږي د اینې د وزن یا تاله ډېره حصه د هغه وینو وزن دی چې په دا اینه کې موجودې دي او په اینه کې د موي جیوب یا د وینې کڅوړې خورا ډېرې دي خو هغه وینه چې په اینه کې موجوده ده حلاله ده او نوره بهېدونکې وینه حرام دا ولې د دې سر او سبب څه دی د دغه پوښتنې جواب طب وایي طب وایي څرنګه چې اینا د وینې د صافولو فابریکه ده او په اینا کې د دفاعي قوت خاص جهازونه یا ماشینان شته چې وینه د جراثیمو او میکروبو څخه پاکوي او هغه کائنات وژني چې د انسان پر جسم او صحت حمله کوي نو وینه په اینه کې صافیږي بلکې هغه سموم یا زهري مواد چې په وینو کې موجود دي د هغو ترکیب ته تغییر ورکوي او وینه د دغه زهریاتو څخه پاکوي مقصد دا چې هغه وینه چې په اینه کې موجوده ده پاکه او صافه وینه ده دا د طب حکم دی همدارنګه هغه وینه چې په توري کې ده دغه سي پاکه او صافه وینه ده سبحان الله هغه وینه ده او دا وینه ده دا حلاله ده او هغه حرامه ده دا ولی د دې سر او جواب چاته نور معلوم تر څو چې دغه اسرار کشف او ښکاره سوه کم وخت چې جهاز منعه کشف سو کم وخت چې دغه دقیق کائنات کائنات او مرزونکي میکروبونه کشف شو خلق تر یو اندازې د الهي احکامو په سر پوه شو ښه یا دکتور ماهی ولې بې حلالېدو حلال دی ډاکتر ویل ماهی په هغه جراثیمو او میکروبو سره مري چې په تروو اوبو کې پیدا کیږي او د تروو اوبو جراثیم و انسان ته ضرر نه رسوي هو ماهی وژني هلاکوي مګر که دغه میکروبونه و انسان ته ورنقل سي ضرر نه ورسوي ځکه هغه جراثیم چې په بحر کې پیدا کیږي هغه بیل معین مرکز تریوالی یا ملوحیت څخه ژوند نسی کولای هغه کائنات چې په بحر کې ژوند کوي هغه د اسموزه فشار و خاصیت ته اړ او محتاج دي اسموزي فشار به در معلوم وي هغه دا چې د کائناتو هر کائن لره د ملوحیت یا تریوالي یوه معینه اندازه سته چې په هغه معینه اندازه ملوحیت کې ژوند کوي که د دغه تریوالي اندازه زیاته یا کمه سي هغه کائن مري مثلا که ستا په باغ کې یوه درخته د دریا په اوبو اوبوې هغه درخته مري یعنی وچیږي عجبه ده درخت په اوبو مري هو ځکه ملوحیت یا تریوالی یې تر خپلې معینې اندازې زیات سو دغه رنګه هغه جراثیم چې په دریابو کې ژوند کوي که و یوه داسې محیط ته رانقل سي چې زموږ د بدنو محیط دی هغه جراثیم په خپله مري ځکه هغه جراثیم د ملوحیت و معین و یو معین ترکیز ته ضرورت لري که هغه اندازه ملوحیت ورو نه رسیږي مري نو هر هغه میته چې په بحر کې مړه سي په داسې جراسمو سره مړه سوې ده چې و بحري کائناتو ته ضرر رسوي او انساني کائن ته د محیط د تغییر په واسطه ضرر نسی رسولای مګر د مړه ملخ د حلالوالي د پاره مو تر اوسه جواب نه دی پیدا کړی طبي جواب هلته ځینې ورونه سته چې د ملخ په باره کې بحث او څېړنې کوي چې مړ ملخ ولې د میتې څخه استثنا دی او د هر چا سره چې د دغه جواب وي ورسره موجود وي یا په دغه باره کې بحث او څېړنه لري د هغه څخه خواهش کوو چې زموږ سره تماس ونیسي وجزاه الله خیرا اوس به یوه بله موضوع تر بحث لاندې ونیسو ورونو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم موږ د دې څخه منع کړی چې په یو لوښي کې پکو یعنی که ستا سره تاوده خواړه یا د چښلو یو شی تود وي په پکولو سره یې مه سړوه دا ولې او څه سبب دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم موږ د دې څخه منع کوي چې د چښلو په لوښي کې سا وکاږو یعنی که زموږ څخه یو څوک غواړي چې اوبه وچشي اوبه دې وچشي خو سا دې تر لوښي د باندې کاږي دوهم وار دې بیا اوبه وچشي او سا دې تر لوښي د باندې وکاږي دا ولې د دغه په جواب کې ډاکټر عدنان البار په سودان کې د ځینو متخصصو ډاکټرانو یو بحث او څېړنه مطالعه کړې او وایي په سودان کې یوه منطقه ده چې د دغه منطقې خلک د چښلو د پاره د یوه خاص شي عادت لري او د دغه منطقې خلک دا خوښ لري چې دغه شی ډیر تود وچشي خو ځینې اوقات ځینې خلک غواړي چې سوړي کې او ویچشي نو دغه شی په پکولو سړوي ډاکټرانو ولیده چې په دغه منطقه کې د کلمو سل نشر دی یعنی د کلمو د سل مرض نشر دی کم وخت چې ډاکټران د دغه سل په سبب سی وګرځیده ویلی ده چې د دې سل سبب د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د امر څخه مخالفت دی هغه دا چې دوی دغه د چښلو شی په پکولو سره سړوي یا د چښلو په شي کې پوکي څرنګه چې د ځینو خلکو په سږي کې د سل میکروب موجود وي خو دغه شخص ته ضرر نه لطفا فتا واړوه څنګه چې د ځینو خلقو په سږي کې د سیل میکروب موجود وي خو دغه شخص ته ضرر نه رسوي کم وخت چې دغه سړی په لوښي کې پوکي نو دغه میکروب د پوکلو د لارې و دغه لوښي ته ورسي او تاسو پوهیږئ چې د سیل میکروب د حرارت په مقابل کې ډیر زیات مقاومت لري او کولای شي چې د حرارت په یو سلو شل درجه کې ژوند وکړي حتی دغه میکروب په ایشولو سره نه مري اوبه ایشي او دغه میکروب په هغې کې ژوندی وي نه مري نو میکروب د پوکلو د لارې لوښي ته ورسي او د لوښي څخه کلمو ته ولاړ سي نو ځکه د دغه منطقې اکثره خلق د کلمو په سل اخته دي او سربیره پر دغه ځینې خواړه چې پوکړه سي د انسان د تنفس څخه ځینې نور میکروبونه د دغه لوښي په یخه حصه پورې وموښلي نو کم وخت چې دغه خواړه یا د څښلو شی یخ سي هغه میکروب و هغه ته ورنقل سي بیا چې ته وخورې یا وچښې دغه نور میکروبونه هم ستا و جسم ته درنقل سي نو اوس پوه سواست چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ منع کوي چې خواړه یا د چښلو شی په پکولو سره مه سړوي او ولې موږ منع کوي چې د اوبو په لوښي کې سا مه کاږي سا د باندې وکاږي بیا اوبه وچښه سا د باندې وکاږه بیا اوبه وچښه ان شاء الله تعالی اوس به د دغه منع په حکمت او مقصد پوهېدلی یاست بیا هم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم موږ د دې څخه منع کړی یو چې د منګي یا د اوبو د بل لوښي د خولې څخه اوبه وچښو مثلا یو نفر منګی یا بل لوښی پر سر پورته کوي یا خوله پر اږدي اوبه چښي بیا بل نفر منګی پر سر پورته کوي اوبه چښي بیا بل داسې په ګټه سره د یوه لوښي څخه چښل وکړو محترم شیخ عبدالمجید وای ما د ډاکټر جون لارسون څخه پوښتنه وکړه که د اوبو د لوښي د خولې څخه په ګډه سره اوبه وچښل سي څه پیښیږي یعنی د اوبو لوښي دی هر یو راځي خوله پر اږدي یا یې پر سر پورته کوي څه پیښیږي او څه ضرر لري ډاکټر ویل اول سړی چې د دغه لوښي څخه اوبه وچښي د چښلو په وخت کې په دغه لوښي کې سا کاږي هغه میکروبونه چې د ده سره دي و دغه لوښي ته ورنقل کیږي او بیا د چښونکي د خولې څخه فضلات او ناړې راوځي چې په هغه کې ځینې خواړه پاته دي او د اوبو په دغه لوښي کې پاته کیږي بیا چې دوهم نفر د چښلو دپاره راسي هغه هم دغسې کوي څرنګه چې اصلا په اوبو کې د میکروبو دپاره غذا نسته او په خپله په اوبو کې جراثیم وده نسي کولی ځکه غالبا اوبه پاک وي په اوبو کې جراثیم نه وي خو کم وخت چې انسان د منګي یا د اوبو د لوښي د خولې څخه چښل کوي دی و دغه اوبو ته غذایی مواد ورزیاتوي چې دغه مکر... و مواد چې دغه مواد د میکروب د ودی او نشو نما د پاره موقع برابروي نو دغه اوبه د هغه چا د پاره چې د اوبو د چښلو د پاره ورسته راځي ضررناک او مریضون کسی ورون رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم موږ د دې څخه منع کړی یو چې د کنجی ګلاس یا کټوري د مات ځای څخه اوبه وچښو مثلا یو لوښی دی چې د څنډې یو حصه ماته ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم موږ منع کړی یو چې پر دغه مات ځای خوله کښیږدو او اوبه وچښو دا ولې ځکه روغ لوښی چې پرېوله کیږي په اساني سره پاکیږي مګر په مات سوي ځای کې داسې میکروبونه وده کوي چې شاید د انسان د پاره ډیر ضررناک وي نو کته د دغه مات ځای څخه چښل کوي ته د اوبو سره دغه میکروبونه هم چشه سبحان الله یو بل موضوع ته راسي په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي لا یبولن احدکم فی الماء الراکد الذي لا يجد ثم يغتسل فيه یعنی هیڅ یو ستاسې دي په ولاړو اوبو کې هغه چې نه بهیږي بولې نه کوي چې بیا په هغه کې لمبیږي دا لکه زموږ او ستاسې د وطن حوزونه چې ځوانان به پکښې لمبېدل او د لمبېدو په وخت کې به په هغه اوبو کې بولې هم کولې نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم موږ د دې څخه منع کوي چې په ولاړو اوبو کې دی یو څوک بولی وکړي او هغه دی داسې اوبه وي چې خلق پکښې لمبیږي دا ولی فضیلة الشیخ عبدالمجید الزندانی وای د بریتانیې د ډاکټرانو څخه یو لوی ډاکټر چې نوم یې پروفیسور نیلسون دی او د بلهارسیا د مرض لوی متخصص دی د هغه څخه مې د دغه د علت پوښتنه وکړه هغه ډاکټر وویل زه د بلهارسیا د مرض متخصص یم هغه مرض چې په ټول عالم کې نشر دی خدا ممکنه ده چې د دغه مرض څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هدی او لارښوونې په متابعت ځانونه وساتو ځکه د بلهارسیا د مرض د پیښېدو او په دغه مرض د خلکو د اخته کېدو سبب دا دی چې یو سړی په اوبو کې بولي وکړي په دې شرط چې دغه اوبه ولاړې وي او بیا نو بل سړی یا په خپله دی په دغه ولاړو اوبو کې چې بولي پکښې سوي دي ولمبېږي نو د بلهارسیا د مرض د پیښېدلو د پاره دغه درې سببه یا شرط دي اول دا چې یو څوک په اوبو کې بولي وکړي دوهم دا چې دغه اوبه ولاړې وي دریم دا چې په خپل دی یا بل څوک په دغه اوبو کې ولمبېږي نو ډاکټر وویل چې د دغه مرض څخه وقایه د دغه مرض کشف او د دغه مرض بیان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه حدیث کې موجود دی چې فرمایي لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه د مرض سر او سبب ښکارسو او د هغه څخه ځان ساتنه وشول سو ورونو بالحارثیه چې شده کم مرض دی بالحارثیه داسې او مرض دی چې د انسان بولی او ویني سره ګډیږي د بولو د ځای څخه ویني راوځي او په دوو په غلو کې یعنی د پښتورګو پر حصه درد وي په ټوله مسانه کې درد وي او د بولو په ځای کې سوزش وي دغه مرض ته بلهارسیا ویل کیږي او د دغه مرض سبب دغه دی چې یو انسان په ولاړو اوبو کې بولې وکړي او بیا په خپله په دغه اوبو کې دی یا بل څوک لمبیږي هغه په دغه مرض اخته کیږي نو رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یبولن احدکم فی الماء الراکد ثم یغتسل به په دغه حدیث شریف سره د مرض سر او سبب ښکاره سو او د هغه څخه ځان ساتنه وشول سو خو بدبختانه هغه ډیر د امتو یا ملتو چې په دغه مرض د بلهارسیا اخته کیږي هغه مسلمانان دي که مسلمانان د خپل رسول صلی الله علیه و علیه وسلم لارښوونه زده کړي او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ادب مؤدب سي د دوی د پاره به دغه مرض څخه شوی قایه او ځان ساتنه وي محترم ورونو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د جلاله حیوان د غوښو د خوړلو څخه او د جلاله حیوان د شیدو د چټلو څخه منع کړی ده ورونو جلاله و هغه حیوان ته ویل کیږي چې د انسان یا نورو حیواناتو قاذورات او فضولات خوري دغه حیوان ته جلاله ویل کیږي نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم موږ د دغه حیوان د غوښو د خوړلو او د شیدو د چښلو څخه منع کړیو محترم شیخ عبدالمجید وای د ډاکټر نیلسون سره په یو لطیف بحث او مناقشه کې ما ورته وویل یا دکتور د سپي په باره کې معلومات راکه ډاکټر ویل سپی د ځان سره ډیر ساري امراض لري او د طفیلي امراضو څخه چې پرازیټي امراض هم ورته ویل کیږي تقریبا پنځوس مرض ورسره دي او ډیر د دغو مرضو د سپي په خوله کې تمرکز لري او ډیر یې په ناړو کې موجود دي او زه بل هیڅ داسې حکیم تعلیم نه وینم چې وهغه درجه ته دې ورسیږي کم چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په تعلیماتو کې راغلي دي ورونو دا د یو کافر ډاکټر خبره ده وایي زه د هیچا په خبرو او تعلیماتو کې داسې حکیم کامل تعلیم نه وینم کم چې وهغه در چې وهغه درجه ته دی ورسیږي کم چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په احادیثو کې راغلی دی ډاکټر نور هم پسې زیاته کړه موږ په اروپا کې تر نن ورځې پورې د سپو سره اختلاط لرو سپي کورو ته راولو او ګډ ژوند ورسره کوو بلکې پر یوه چپرکټ ورسره بېدېږو حال دا چې دغه سپي و موږ ته ډېر خطرناک او وژونکي مرضونه رانقلوي وروڼو تقریبا شل کاله د مخه د فرانسې په مطبوعاتو کې نشر شوه چې په فرانسه کې د سپیانو عدد و یولس د یولس میلیونو په شاوخوا کې دی یولس میلیونه سپي اوس یې نو پر خلکو وویشه سبحان الله دا څنګه علم او تمدن دی سپي تربیه کوي او انسانان تهدیدوي بلکې وژني حتی ځینې ورونه هغه چې په اروپا کې ژوند کوي وایي یو معذب شزه یا معذب سړی چې د وظیفې څخه خپل کور ته راسي هغه د ده یا د دې سپی د دوی په انتظار کوي نو دا یادی و دغه سپی ته د خپل زوی په نامه سره ورناري کی او هغه سپی ورته راسي اروپایان د سپی سره داسې ژوند کوي لکه دغه سپی چې د دوی اولاد وي او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حدیث شریف کې راغلي دي چې فرمایي یاتی علی الناس زمان ان يربي احدهم جروه الكلب خير لهم ان يربي ولدا من صلبه یعنی پر خلقو به داسې یو وخت راسي چې یو د دوی به د سپکو ترې تربیه کوي او دا به د دوی د پاره تر دې خیر وي چې د خپل نسل یا خپل ملا څخه یو زوی تربیه کړي او اوس دا دی موږ ولیدل یوازې په فرانسه کې یولس میلیونه سپي چې د یو مملکت نفوس ځینې جوړیږي شیخ عبدالمجید وایي ما و نوموړي ډاکتر ته وویل ښه یا دکتور د پشي په باره کې څه وایه ډاکتر ویل د طب د لحاظه پشي پاکترین د حیواناتو ده نه میکروب ورسره سته نه جراثیم فقط پیشي یو مرض نقلوي ما ویل هغه مرض چې شي دی چې پیشي یې نقلوي ډاکټر ویل هغه داسې یو مرض دی که یو شخص په اخته سي ړنګیږي ما ویل بس دغه مصیبت کافي دی او دا مرض څنګه پیښیږي ډاکتر ویل دغه مرض د پیشې په قاذوراتو کې پیدا کیږي که یو بل حیوان راسي او دغه د پیشې قاذورات وخوري دغه مرض د هغه حیوان و جسم ته نقلیږي او که بیا موږ هغه حیوان حلال کو او غوښه وخورو دغه وخت نو دغه مرض د دغه حیوان د غوښې څخه چې د پیشي قاذورات خوړلې دي د انسان و جسم ته نقلیږي او انسان په دغه مرض اخته کیږي ما ویل یا دکتور دلته متهم څوک دی پیشي خو بری ده ځکه د پیشي خوی او عادت دا دی چې خپل قاذورات پټوي نو دا مسؤلیت د پیشي د غاړې څخه ایسته سو پیشي د خپل قاذوراتو د پاور د پاره خاوري شینی یا کندي او بیا هغه په خاورو کې پټ کی متهم خو هغه حیوان دی چې په دغه قاذوراتو پسې ګرځي جلاله د خاورو څخه یې راباسي او خوري دغه پلټونکی او خوړونکی حیوان ته جلاله ویل کیږي هغه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم موږ د دې څخه منع کړی یو چې د دغه حیوان غوښه وخورو یا شیدې وچښو سبحان الله محترم شیخ عبدالمجید وای دغه د جلاله د غوښو او شیدو د نه خوړلو پوښتنه می د یو بل بریتانوي ډاکټر څخه وکړه چې دغه ډاکټر د جهاز حزمي متخصص وو ما ویل د جلاله د غوښو او شیدو څخه ولی او څنګه مرض پیښیږي ډاکټر ویل د حیوان په پوندو کلمو کې د جراثیمو او میکروبو ډیر لوی ګدام او مخزن دی نو کم قاذورات چې د دغه کلمو څخه راوځي هغه د خپل ځان سره ډیر ضررناک جراثیم را باسي او په ډیرو خطرناک میکروبو لړلی وي نو کم وخت چې دغه جلاله حیوان راسي او دغه قاذورات وخوري دغه جراثیم د جلاله حیوان و کلمو ته ولاړ سي او د کلمو څخه و وینې ته نقل سي او د وینې څخه و غوښو او شیدو ته نقل سي سبحان الله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې د جراثیم او میکروبو د ټولو اقسامو پر ضد څونه صحي او طبي احتیاطات موجود دي شه اوس د جماع او جنسي علاقاتو و موضوع تراسي الله عز وجل د ښځې په رحم کې داسې پاکونکي مواد خلق کړي دي چې جراثیم وشني او دغه ځای د ضررو څخه ساتي او پاکوي دا ولې ځکه چې زموږ خالق عظیم خالق دی او حکیم رب دی الا يعلم من خلق مګر کم وخت چې زنا پیښیږي احتیاطات د بین ولاړ سي هغه دفاعي قوتونه ضعیف سي میکروبونه پنشو او نما شروع وکي مرضونه نشر سي قوت مناعه یا امیونیټي ونړیږي او قسم قسم مرضونه ښکاره سي چې د هغې چې د هغې جملې څخه سیلان زهري قرحه اکاله قرحه الرخوه او نور مرضونه دي ورونو دغه ذکر سوي امراض هغه مرضونه دي چې د زنا په واسطه په ښځه کې پیښیږي او تر نره پورې هم سرایت کوي یعنی نر هم د دغه امراضو د اعراض څخه نس خلاصېدلی د دغو امراضو قسمونه او هغه ضررونه چې د دوی په واسطه د انسان په جسم کې پیدا کیږي په طبي کتابو کې په پوره تفصیل سره لیکل شوي دي خو زه یې د وخت د مراعات په خاطر دلته نسم رانقلولی فقط د امراضو د نومو په یادولو سره مې اکتفا وکړه حتی د خنزیر د غوښو د امراضو هم دغه حالت وو چې فقط د مرضو نومونه مې یاد کړه که څوک پوره تفصیل غواړي هغه کتاب دی مطالعه کی چې د القرآن و طب په نامه سره یادیږي او مؤلف د کتاب ډاکټر محمد وصفي دی البته کتاب په عربي ژبه سره دی چې سربېره پر دغه موضوع د زنا یا د خنزیر نور هم ډیر مفید موضوعات پکښې دي خپل اصلي موضوع ته به راوګرځو نو کم وخت چې زنا پیښیږي احتیاطات د بین ولاړ سي د جسم دفاعي قوت ونړیږي او ذکر سوي مرضونه په وجود راځي د زمانې د تیریدو سره نور نوي مرضونه هم ښکاره سوه دا نوي مرضونه څه وخت په وجود راغله کم وخت چې خلکو په زنا او فحشا کې تر حد تجاوز او تیری وکړي فحشا دون ډیره سوه چې په ښکاره او اعلان سره فحاشي نشر سوه نو مرض هم و نوي لوړې درجې او سویې ته پورته سو چې د اعلان او اباحت د سویې او درجې سره برابر وي شل پنځه ویشت کاله د مخه اروپا د زنا پر روابللو او رواجولو فخر کاوه جنسي انحرافات د دوی د فخر کار وو په دغه تمدن او پرمختګ نازېدل حتی په ځینو کنیسو کې د نر عقد د بل نر سره تړل کېدی او په دې سره فخر کاوه چې دغه کنیسې پرمختللې او متقدمه کنیسې دي خو شل پنځلس کاله لا نه وه تېر سوي چې ویل نوی مرض درغلی ویل چی شي دی ویل هربز لږ موده لا نه وه تېره سوې ویل درغلی چی شي ایډز دا بیا چی شي دی ویل نوی مرض چې نه په اولو خلقو کې وو او نه پخواني خلق پیژني علاج یې وکړي ویل علاج ته لار نسته ولی ویل موږ چې د دغه میکروب د پاره ضد پیدا کو نابو بره میکروب نور هم مخته تللی وي هغه پخوانی میکروب نه وي میکروب مخته ځي ترقی کوي په هغه کې نور نوي نوي وراثي صفات پیدا شوي وي هغه علاج چې موږ یې د پرونی جرثوم د پاره اختراع کړی و نننی میکروب چې د هغه میکروب نوې جیل دی د هغه علاج تر تاثیر نه لاندې کیږي بیا چې موږ د نن ورځې د میکروب د پاره علاج کشف کو سبا بیا میکروب بل شي ترقی کړی وي دا داسې مرض دی چې هر ورځ نوی نوی شکل اختیاروي چې نه په پخوانیو خلقو کې دغه مرض وو او نه او نه په زامنو کې پر هغه قسم وي چې د دوی په پلرو کې وو په یوه جیل کې نوي نوي شکلونه پیدا کوي دا نه یو میکروب دی او نه یو مرض دی بلکې د امراضو جبهه ده د میکروبو او جراثیمو لشکر دی خطر دی سبحان الله صادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صادق دي چې فرمایي وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشأ فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم يعني كبيا وقومك کې اندازه سره فحشا نشر او ښکاره اسوه چې هغه یې په علانیه سره کول په دغه قوم کې به طاعون او داسې مرضونه نشر سي چې د دوی په پلرو او نکګانو کې نه وه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه حال چا خبر کړي دا خبر د الله جل وعلا د طرفه څخه دی ورونو که موږ د ژوند په مختلفو اړخو کې د اسلام تعالیم او لارښوونې مطالعه او تر غور لاندې ونیسو وبه وینو چې دغه لارښوونې او هدایات د انسان د ساتنې او وقایې دپاره دي ورونو د انسان په جسم کې د جهاز المناعه یا دفاعي قوت یا امیونیټي وظیفه دا ده چې د خطر بلکې د ټولو امراضو په مقابل کې مقاومت کوي ټول هغه جراثیم او میکروبونه چې ستا پر جسم حمله کوي د هغو سره مقابله کوي او هغه خنثا کوي ستا جسم د هغو د هغو د ازرارو څخه ساتي نو موږ د دفاعي قوت یا جهاز مناعه د تقویې د پاره اشد ضرورت لرو او هغه دوا چې د جهاز مناعه قوت ورزیاتوي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مشترا شوولې چې هغه حبه السودا ده حبت السودا چې تورې کوچنی کوچنی دانې دي او شونیز هم ورته ویل کیږي د جهاز مناعه قوت په سلو کې دو اویا او درو اویا ته لوړوي او یو بل شی هم سته چې هغه هم د جهاز المناعه د قوت د لوړېدو دپاره مهم رول لري چې هغه عسل دی او عسل سربېره پر دې چې جهاز المناعه ته تقویه ورکوي یوه بله وظیفه هم اجرا کوي هغه دا چې ټول میکروبات او جراثیم وژني که ته پر دغه خبره دلیل غواړې نو د غوښو یوه ټوټه چې ستا خوښه وي او غواړې چې وې ساتې په عسلو کې کښېږده دغه ټوټه نه خرابیږي او نه بوی کوي ځکه په عسلو کې د میکروبو او جراثیمو ټول اقسام او انواع وژل کیږي نو ورونو عسل تجربه سوي دي او نتیجه داس و چې عسل د میکروبو ټول اقسام وژني نو ځکه الله عزوجل موږ ته هغه دوا راوښول چې جهاز مناعت تقویه ورکوي او جراثیم وژني د عسلو او حبة السوداء ذکر په کتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کې عبس نه دی راغلی د عسل په باره کې الله عزوجل فرمایي فيه شفاء للناس یعنی په دغه عسلو کې د خلقو د پاره شفاسته یا شفا ده او د او د حبه السوداء په باره کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي شفاء من كل داء یعنی د هر مرض د پاره دوا ده دا ولی د هر مرض د پاره دوا سوه ځکه چې جهاز المناعه تقویه کوي او د جهاز المناعه وظیفه دا ده چې د ټولو امراضو په مقابل کې مقاومت او مقابله وکړي نو کم وخت چې جهاز المناعه قوي سو د ټولو امراضو مخه ونیول سو باذن الله یو مهمه نسخه ورونو که یو څوک په معینه اندازه حبه السودا او عسل سره ګټ کی او یو څه اوږه هم پر اضافه کړي ان شاء الله تعالی د جهاز المناعه قوت به په سلو کې دوه سوه تر درو سوو پورې پورته سي محترم ورونو ایا اوس نو موږ نه وینو چې په نبوي تعالیمو او لارښوونو سره الله عز وجل موږ د آفاتو بلیاتو او امراضو څخه ساتلی یو او زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه و علیه وسلم و موږ ته دغه پټ او نامعلوم کائنات را وښول او موږ ته د هغو څخه د ساتنې او وقایې حکیمانه طریقې او لارې چارې راښوولې دي ورونو اوس به یوه بله موضوع تر بحث لاندې ونیسو چې هغه د مسلمانانو د حلالولو طریقه ده هلته په بریتانیا کې د حیواناتو د حلالولو پر طریقه د مسلمانانو او کفارو په مابین کې یوه معرکه او شخړه جوړه سوه او علم هغه د کفارو ادعاءات او دلائل ورد او تکذیب کړ بالمقابل د مسلمانانو د عمل د صحت لپاره شاهد وګرځېدی قصه داسې وه هلته په اروپا کې داسې جمعیات او ټولنې سته چې خپل ځانونه جمعیات رفق بالحیوان بولی یعنی دغه ټولونو پر ځانو پر حیوان رحم کون کې ټولنې نوم ایښی دی دغو ټولنو پر مسلمانانو د دوی د حلالولو طریقه بده وبلل ویل تاسې وحشان او ظالمان یاست تاسې بد خلق بد تدبیره بد معاشه او احمقان یاست حیوان حلال کی او ورته ګوري د هغه خره هارې وي د دردو او تکلیفو څخه پر له اوړي تاسې پر دغه حیوان رحم نه کوئ تر څو چې دغه دعوا د مسلمانانو پر ضد تر محکمې پورې ورسول شیخ عبدالمجید وای ما د ډاکټر جون هنیورت لارسون څخه چې د دغه موضوعات متخصص دی د مخه تر دې چې په اصلي موضوع یې پوکم پښتنه وکړه ما ویل یا دکتور که موږ یو حیوان حلال کو شارګونه ور پری کو او وین او ویني تر دغه شارګو را وبهیږي ایا دغه حیوان دردونه حسوي ډاکټر ویل یا بلکې په درو ثانیو کې دردونه ختمیږي ما ویل د دغه د پاره چې دردونه نسته او ختمیږي څه دلیل سته ډاکټر ویل دلیل ډېر ساده او اسانه دی د یو نفر د غاړې رګونه یا شارګونه په ګوتو ټینګ ونیسه یا یا په ګوتو کښې کاږه چې د دماغ څخه وینه بند شي یعنی دماغ ته وینه و نه رسیږي فورا هغه سړی بهوشه کیږي او بیا درد نه حسوي علم دا کشف کړی ده هغه مرکز چې د دردو احساس کوي که د درو ثانیو د پاره وینه ځینې بند سي یا درې ثانیې وینه ورون نه رسیږي دغه د احساس مرکز معطل کیږي کار پریږدي د دردو د احساس مرکز مستمر او په پرلپسې ډول سره داسې وینه غواړي چې اکسیجن ولري ما ویل ښه که دغه وینه ځینې قطع سوه ډاکتر ویل دغه د احساس مرکز مري ما ویل ښه که حیوان پس له قطع کېدو څخه د وینې ووهل سي یعنی دا وینه ونه رسیږي و دماغ ته په دغه وخت کې ووهل سي او خوش کړه سي آیا دی دغه خوږېدل حسوي په پوهیږي چې زه ووهل سوم او خوش سوم ډاکټر ویل یا هیڅ کله نه حسوي د وینې تر قطع کېدو وروسته حیوان بې احساسه او بې شعوره پاته کیږي وهل او خوږول هیڅ تاثیر نه لري ما ویل یا دکتور څنګه تاثیر نه لري ایا موږ نه وینو چې د حیوان خره هاري وي لغتي وهي او پر لا اوړي ایا دا د درد او خوږېدو تاثیر نه دی ډاکټر ویل یا دا د خوږېدو او دردو تاثیر نه دی بلکې د دغو حرکاتو سبب دا دی چې د دغه حیوان عصبي جهاز هغه چې په مغزه کې دی مغزو کې دی تر اوسه ژوندی دی په اعصابو کې تر اوسه پورې ژوند سته فقط د حیوان وعی پوه او احساس ورک سو هو پوه او احساس ورک سو مګر تر اوسه په ټول عصبي جهاز کې ژوند موجود دی د شارګو په پرې کولو سره تر څو چې غاړه پرې نسی په عصبي جهاز څه نه کیږي او په سنت مطهره کې هم د غسر راغلي دي چې په حلالولو کې به نه غاړه ماتوي نه به پرې کوي فقط شارګونه به پرې کوي چې غاړه پاتې وي عصبي جهاز سالم پاتې وي چې دغه د عصبي جهاز سالم پاتې کېده د شارګو تر پرې کېدو وروسته ډېره مهمه وظیفه اجرا کوي چې هغه د وینې څخه د بدن پاکېده او خلاصېده دي نو کم وخت چې حیوان دغه سي حلال سي چې یوازې شارګونه یې پرې سي نو دماغ یې جوړ او سالم دی ټول عصبي جهاز یې سالم دی د حیوان د جسم ټول اتصالات او مخابره سالمې دي فقط شارګونه پرې دي او دماغ ته وینه نه رسېږي دلته نو د دماغ څخه وزړه ته اشاره را شروع سي مخابره چالان سي چې ای زړه وینه نه را رسیږي وینه قطع شو وینه راولېږل او عضلاتو ته خبر ورکړي یا عضلات وزړه ته وینه ورسوي کلمو ته خبر ورکړي د غرنګ و ټول بدن ته خبر ورکړي چې وینه ولېږي دماغ په خطر کې دی وینه نه ورسیږي دلته نو د حیوان عضلات ځان کښې کاږي سره پیچل کیږي کلمه خارجي عضلات داخلي عضلات دا ټول کښکشل کیږي هغه وینه چې پکښې ده هغه راباسي او زړه ته ورپوري وهي زړه په وینو ډک سي زړه د دماغ پر طرف ورلیږي خو هغه وینه دماغ ته نه ورسیږي پر لارې د شارګو څخه وځي د دماغ د طرف څخه پرلپسې امرونه صادریږي راولېږي وینه راولېږي حیوان سره پیچل کیږي د بدن څخه وینه راټولیږي د دماغ وخواته لیږل کیږي خو هغه وینه په پرله پسې ډول پر لارې وځي شارګونه پریږدي ترڅو چې د دغه حیوان بدن د وینو څخه پاک او خالص او په دغه طریقه سره د حیوان جسم د هغه موادو څخه خلاص او فارغ سي کم چې هغه د میکروبو د پرورش لپاره ډیر مناسب او لایق وو او د حیوان په جسم کې د میکروب د نقلولو او توزیع کولو عامل وو سبحان الله ما ویل شه تاسو حیوان څنګه حلالوي ډاکټر ویل موږ د برق په ضربه سره حیوان وژنو ما ویل په دغه صورت کې خو هغه دیوال یا حاجز چې په امعای غلیظه یا پوندو کلمو کې موجود دی د بینځي یا اقلا خپل مقاومت د لاسه ورکوي نو هغه په کلمو کې موجود جراثیم او بکتریا تر دغه حاجز او مانع دیواله راتیریږي او په وینو ګډیږي د وینې څخه جسم او بدن ته سرایت کوي تاسو دا فکر او ګمان کوئ چې موږ پر حیوان رحم او شفقت کوو خو بل مقابل انسان ته خطر پیښوي په حقیقت کې رفق او رحم پر حیوان دادی چې چاړه وښکاره نکو د یو حیوان په حضور بل حیوان حلال نکو چاړه مو باید ښه تیروي چې ژر او په ډیره اساني سره د حیوان پوست او شارګونه پرې کړي او بیا یې تر هغو پورې پرېږدو چې ټوله وینه یې ووځي د حلالولو دپاره دغه هغه ډیره ښه طریقه او سالم منهج دی ورونو کتا سي ټول آیاتونه ټول احادیث بلکې اسلامي ټول اوامر او نواهی تر بحث او څېړنې لاندې ونیسي و آیاتو احادیثو اوامرو او او نواهیو ته عمیق فکر او توجه وکړي وبه ویني چې دغه نصوص په خپل ځان کې څونه حکمتونه او اسرار دقائق او تفاصیل لري چې د نن ورځې پر مختللي علم او مشاهداتو هغه حکمتونه او اسرا او اسرار راوښول او د علم پر مختګ موږ زموږ د عصر خلق او هغه چې تر موږ وروسته راځي په دې سره پوهوي او خبروي چې دغه قرآن مجید او احادیث مطهره د ځان سره داسې علم راوړی دی چې هغه د بشر د طرفه څخه نه دی بلکې د هغو علم د هغه ذات د طرفه څخه دی چې د هغه علم پر ټولو شیانو احاطه کړې ده هغه علیم خبیر او حکیم دی نو کم وخت چې دغه علمي حقایق و ما او تاته په تحقیق ورسېدل او په خپل اوسنی عصر کې مو په خپل سترګو ولیدل دا هغه حقایق دي چې د پخوانیو مسلمانانو او انسانانو د پاره فقط د اوریدلو شیان و لیدلې نه و فقط په اوریدلو سره یې پیژندل خو نن زما او ستا لپاره معروف او مشهور سوه د هغه اوریدلو سره لیدل هم یو ځای سوه نو پر موږ او تاسې دا لازمه ده چې د الله عز وجل د لقاء د پاره هم ځانونه آماده او مستعد کو ته نن ورځ د جنت او دوژخ خبرې اورې فقط په اوریدلو سره اورې او سبا په مشاهده سره ووینې د اور و خلقو ته ورنارې کې هغه نعمتونه چې زموږ رب یې زموږ سره وعده کړې وه هغه په حق او رښتیا سره راورسېدل ایا تاسو ته هم هغه عذاب چې ستاسو رب یې وعده در سره کړې وه در ورسېدی دوژخیان به ووایي هو لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة الاعراف په څلور څلوېښت نمبر آیات, آیات کې فرمایي ونادا اصحاب الجنة اصحاب النار لکه نن ورځ چې موږ د دنیا په هر کونج کې وینو چې انسانان داسې اکتشافات کوي داسې حقایق او اسرار ویني او راباسي چې هغه ټوله د قرآن مجید د آیاتو تصدیق کوي هغه آیاتونه چې د تاریخ په اوږدو کې ویل کېده او خلقو اوریدل د هغو د جملو او کلماتو په معنا پوهېدل خو لیدل یې نه وه نن ورځ د هغو آیاتو حقایق او معانی و خلقو ته داسې لڅ او ښکاره سوه چې په خپلو سترګو سره یې ویني تر داسې اندازې چې و معاند مکذبینو مکذبینو ته دا ور معلومه سوه چې کلام الله حق دی دغه رنګ به اهل جنت ته هم په مشاهده او لیدلو سره دا وښکاره سي چې جنت حق دی او اهل النار ته به هم د اوریدلو ترڅنګ په مشاهده سره دا وښکاره سي چې اور حق دی نو ورونو نن ورځ موږ په دارالعمل کې یو او سبا به په دارالجزا کې یو زموږ او ستاسو څخه هر یو باید وګوري چې د سبا دپاره مو څه شي اماده کړي دي او په کم عمل به د خپل رب سره مخامخ کیږو محترم ورونو الله عز وجل د سورة الاعراف په یو دېرش نمبر آیات کې فرمایي کلو واشربو ولا تسرفو انه لا يحب المسرفين یعنی خوري او چشي خو په دغه خړلو او چشلو کې اسراف مکوي بشک چې الله جل جلاله اسراف کوونکي نه خوښوي ورونو اسراف ډېر قسمونه او ډېرې معناوې لري خو موږ دلته د اسراف یوازې طبي اړخ څېړو او بیانوو دغه آیات شریف د علم طب د معجزو څخه یوه همیشنۍ معجزه بلل کیږي دغه آیات شریف ټول انسانان خاصتا مسلمانان په خوړلو او چښلو کې د اسراف څخه منع کوي دا د پاره د دې چې موږ د هغه دردو مرضو ضعف او کاهلی څخه وساتي کم چې په خوراک کې اسراف کوونکي په اخته کیږي اوس به د طب د لحاظه د اسراف درې اقسام او د هغو ضررونه درته بیان کم اول په عمومي ډول ډیر خوراک کول رونو ډېر خلک دا خیال او ګمان کوي چې د ډیرو خوړو په خوړلو سره د دوی صحت او قوت زیاتیږي او دوی په دې نه دي خبر چې تر ضرورت زیات خواړه و دوی ته د دوی د غوښتنې څخه مخالف حالت پېښوي ځکه دوی و ضعف او مریضۍ ته ورکشوي تاسو پوهیږئ چې جسم یا بدن د ټولو هغه خوړو څخه چې وده ته ورلویږي فایده نه اخلي بلکې د دغه خوړو څخه فقط د خپل ضرورت او کفایت پر اندازه اخیستل کوي او کم خواړه چې د جسم تر ضرورت اضافه سي د هغه څخه د خلاصون د پاره یا د هغه د حلولو د پاره جسم ډیر جهد او زحمت باسي او د دغه جهد په واسطه معده او ټول جهاز هضمي په ډیره ستړیا اخته کیږي چې انسان د دغه جهاز هضمي د ستړیا په خاطر خپل ځان د جهاز هضمي و معینو امراضو ته تسلیموي په خوړو کې دوهم قسم اسراف دا دی چې انسان د معینو خوړو څخه یو قسم خواړه ډیر خوري یعنی هلته یو بل قسم اسراف هم سته چې هغه د خوړو د موادو څخه یو معین قسم د یو معین قسم خوړو ډیر خوړل دي چې د دغه یو قسم خوړو په خوړلو سره د جسم د پاره د نورو لازمو موادو کمبودی پیښیږي مثلا یو څوک د غوښو په خوړلو کې اسراف کوي یعنی همیشه غوښه خوري د دغه ډیرو غوښو د خوړلو په واسطه هغه د جسم نور احتیاجات د نشویاتو د جملې څخه لکه ډوډۍ او رج یا سکري یعنی خواږه مواد یا دهنیات لکه غوړي کمیږي نو لازمه ده چې د یو انسان خواړه ټول هغه ضروري عناصر په صحیح اندازه سره ولري کم چې د جسم د جوړېدو د پاره پکار او لازم دي او باید د هغه ویټامیناتو څخه هم بې پروا نسی چې په میوو او سبزیجاتو کې موجود دي همدارنګه د هغې مالګې یا املاحو څخه بې خبره نسی چې د انسان د جسم د پاره حتمی دي مثلا ډېری غوښې خوړل انسان د پښتورګو د مرض و اخته کېدو ته آماده کوي دغه د وینې د فشار او د رګو د سختېدو د مریضوي امکانات یې ډېریږي یا مثلا د بورې یا د هغو شیانو ډېر خوړل چې د بورې څخه جوړیږي دا هم و جسم ته ډېر زیات ضرر پېښوي کم وخت چې د انسان په جسم کې بوره تر خپلې معینې اندازې زیاته سي دغه زیاته اندازه بوره د هغه کلسیوم سره یو ځای کیږي چې په رګو کې موجود دي او وینه ودې ته اړه سي چې هغه کلسیوم چې هغه د کلسیم کمبودی د هډوکو او غاښو څخه پوره کی چې دا نو د غاښو د سری کېدو او د هډوکو د ضعف سبب ګرځي د غرنګ که د خوړو په هر معینه ماده کې اسراف وسی د قسم قسم مریضوي سبب ګرځي په خوړو کې دریم قسم اسراف هغه دی چې مرکزه غذا وي ډېر خوړل کیږي مثلا د پروتیني غذاو ډېر خوړل لکه هګۍ غوښې ماهیان پنیر مرغان دا هم د یو بل طرفه و جسم ته ضرر پیښوي ځکه جسم داسې مختلفو خوړو ته ضرورت لري چې کافي اندازه الیاف او سیولوزي مواد ولري لکه میوې او سبزیجات دا د پاره د دې چې په بدن کې قبضیت نسی پیدا هغه قبضیت چې په جسم کې د حموضت یا تریوالي سبب ګرځي ځکه د براز یو حصہ یا کتله که د یو څه مودې د پاره په کلمو کې پاتې سي نو جسم د براز د دغه پاته پاته حصې څخه ځینې هغه زهري او تروه مواد چې پکې موجود دي زبیشي محترمو اوریدونکو الله جل جلاله په دغه تلاوت شوی آیات شریف کې موږ په خوړلو او چښلو سره امر کړی او فرمایي کلو واشربو او بیا مو په دغه خوړلو او چښلو کې د اسراف څخه هم منع کوي او فرمایي ولا تسرفو نو په خوړلو او چښلو سره د ژوند او د بدن د ساتلو د پاره امر یو د پاره د دې چې زموږ بدنونه او د هغه خلایاوي هغه مصرف سوی انرژي او طاقت چې د کار په وخت کې مصرفوي بیرته لاسته راوړي لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة البقره په یو سل اتش پیته نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین یعنی ای خلقو د ځینو هغه شیانو څخه چې په مځکه کې دي خوراک کوي په دې شرط چې حلال پاک او بې شبهې وي او د شیطان پیروي مه کوئ بېشکه چې دغه شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی انی بما تعملون علیم یعنی ای رسولانو د طیباتو پاکو خوړو څخه خوراک کوي او ښه عملونه کوي ورونو د ټولو انبیا علیهم السلام په دین کې و ټول بشر ته دغه یو حکم دی چې پاک حلال او صحیح خواړه خوري او نیک کارونه کوي بېشکه چې زه پر ټولو هغه کارو چې تاسې کوئ عالم او خبر یم محترم ورونو څرنګه چې په پته کې ډېر لږ ځای پاتې وي او زموږ د بحث یو بل موضوع چې هغه د څلورو ودو رواوا په اسلام کې د څلورو ودو رواوالی دی هغه پاتې دی او په دې پته کې نه ځایږي نو نه غواړم چې هغه بحث مو پر نیمایي قطع سي نو به دغه پته د قران مجید په تلاوت سره پوره کو او هغه پاته بحث به پراتلون کې دریم نمبر پته کې واورو ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين والحمد لله رب العالمين